محمد و آله و صحبه اجمعین خپل تیر درس دویم حصه ته راګرځو چې هغه براء ده یا معادات یا براء د تیر درس کې یوه خبره یوه شبهه چې د خلکو په ذهنونو کې د عوام متناس په ذهنونو کې او بعضې مغرض دعوتګران یا حکومتي ملایان هغه د خلکو په ذهن کې اچوي او خلک په هغې باندې دوکه کوي هغه دا ده چې خلکو ته وایي چې د کفارو سره معامله کول هغه په دې اساس جواز لري چې دا یو تجارت دی او تجارت د کفارو سره نبی علیه السلام هم کړی دی نورونو د دې شبهې جواب دا دی موږ وایو چې هر هغه افغان چې د ملک نه بهر د افغانستان که هغه اسلامي دولتونه وي که کفري دولتونه وي د تجارت دپاره ځي چین ته ځي روسیې ته ځي د اروپا کوم دولت ته ځي او د هغه ځای نه تجارتي سامان د کفارو نه راخلي په افغانستان کې خرڅوي موږ په دې کې هیڅ حرج نه وینو دا په اسلام کې جواز لري نبی علیه السلام د کفارو سره په دې نمونه باندې تجارت کړی دی نبی علیه السلام چې تجارت کړی یا د هغه کفارو سره کړی د کم کفارو سره چې معاهده وه بنو قینقاع و بنو نظیر و معاهده یې ورسره کړې وه صلح هدنه وه نو مسلمانان به د دوی بازار ته تلل او دا به یې ترې راخیستل یا به تلل قافله به شام ته تله د شام نه به یې سامانونه رختونه اخیستل او بیا به یې دلته خرڅول نن هم که یو افغان د داسې کافر سره چې هغه د وطن نه لرې کافر دی ورځي خارج کې وي د هغوی سره سامانونه ترې اخلي یا یې پرې خرڅوي دا په اسلام کې جواز لري په خپلو شروطو سره په خپلو ضوابطو سره خو یو کس د توپ او ټانګ او د تیارې سره ستا وطن ته راغلی ستا دین یې اشغال کړی ستا عقیده یې اشغال کړی ستا وطن یې اشغال کړی دی شپه او ورځ بمبار ده د باروتو په واسطه باندې دی هېڅوک نه پرېږدي ټول خلک په سترګو باندې ګوري په لکونو خلک ویني کافر هم په دې باندې اعتراف لري وایي چې دا یو تجاوز دی چې کړی دی نو د متجاوز کافر سره چې محارب دی د محارب سره تجارت کول د څوک وایي چې جواز لري د په کومه فقه کې جواز لري بیا د کم کفار چې راغلي دي چې موږ مسلمانان ترې منې کوو چې د دوی سره کار مه کوئ دا تجارت دی کافر دی متجاوز دی په کمپاین کې د هغې ټانګ ولاړ دی تیل ختم دی یو افغان ځي د کراچۍ وعلیکم السلام د کراچۍ د بندر نه په خپل ټانکر کې تیل ورته راوړي تر څو پورې هغه ټانک چلان شي ما پسې راوځي ما قتل کړي د ما په خلاف باندې وجنګېږي دا تجارت دی دا خو برای راست سل فیصده په جنگ کې د کافر تر څنګ زما خلاف جنگ دی د مسلمانانو خلاف جنگ دی دې ته څنګه تجارت وایي د کفارو ټانګونه د کفارو اسلحې د هغې دپاره سپیر پارټس په افغانستان کې نه پیدا کیږي د کانټینرو په ذریعه باندې هغه د کراچۍ د بندر نه راوړي دغه پښتانه هم دغه افغانان دغه پاکستانیان په ګاډو کې راوړي د افغانستان خاورې ته یې تېروي نو که مجاهد وویشته ټول ورته ګوته نیسي وایي ولې دی دا غریب وویشتله ده خو د خپل اولاد دپاره ګټه کوله پیسې یې ګټلې هغه څه کوي کافر سره د هغه څه کار دی د هغې خراب ټانک ته پرزه راوړي چې هغه جوړ شي ما پې وولي دا جنګ دی که دا تجارت دی نو د محارب سره تجارت نه کیږي د محارب سره هر قسمه اړیکې ساتل محارب ته اوبه ورکول محارب ته صرف په اشاره باندې داسې اشاره کول چې دغه لاره ده دا په تولی کې راځي په کفر کې راځي دا انسان محارب ګرځوي اگر که د وطن سړی هم وي نو څه به حکم دغه چای چې د هغې تر مخ لرم له مخې د سپي په شانتې منډې وهي مین هم دی ورته پاکوي تجسس هم دی ورته کوي تیل هم دی ورته راوړي د لارې تامین هم دی ورته نیسي نو بیا که افغان دی بیا خلک په دې باندې ملامتوي چې خپل افغان ولي زموږ ستاسو په عقیده کې کلمه د قوم پرستۍ نشته او دا ټول مسائل په تولی کې راځي هر سړی چې په تولی کې داخل شو د کفارو سره د هغې حکم هماغه حکم دی کوم چې د کفارو دی اوس راځو ورونو په دې حدیث کې موږ یو بل بله مسله وویلې هغه دا ده چې البغض فی الله الحب فی الله والبغض فی الله الموالات لله والمعادات لله معادات معادات المعاد یا البراء معادات او براء د دواړه کلمات به د عقیدې په کتابونو کې د فقه په کتابونو کې او په تفاسیرو کې دا الفاظ آر وایي المعادات یعنی البراء دا خپلې معناګانې لري دښمني دښمنی بیزاری بغض لریوالی حدیث شریف الفاظ و المعادات لله فی الله المعادات فی الله یا لله دا د حدیث الفاظ و معادات د الله دپاره معادات معادات څه معنا البراء براء څه معنا بیزاری دا څو معناګانې لري ملګري چې کله ولیکل شي بیا ورته متوجه شئ شرح ته لیکل شوي دي په ملګري دې سره تاسو متوجه اوس موږ وایو چې معادات کول د معادات کول د چا سره دوه ډلې موږ تاسو ته مخامخ دي یوه ډله ورونو د ټول شان چې ورسره مسلمان مسلمان یعنی مسلمین مسلمین کې څوک اهل سنه ټیک شو اهل سنه والجماعت د دې سره دغه کول معادات کول د حرام دي حرام حرام مطلق دي په خبره باندې پوه شو د مسلمانانو سره هغه مسلمانان چې هغه اهل سنت والجماعت دي د هغې سره معادات کول د هغې سره براء کول د هغې سره په دې معنا باندې چې دښمني ورسره کول بېزاري او بغض ورسره ساتل لرېوالی ترېنه دا حرام دی دا په یو صورت کې جواز لري ورونو دې شي ته متوجه اوسئ چې کله مو وي چې مسلمان اهل سنت والجماعت اهل سنت والجماعت چې د هر وطن خلک تفصیل ته ضرورت نشته چې د هر وطن خلک دغه کول ورسره جواز نه لري د نن نن نن سبا چې زما او ستا او د ملت په غوږونو په دماغ کې د میډیا له لارې د رادیو له لارې د تلویزیونونو له لارې له جلسو او له مهمانخانو له لارې یوه خبره کیږي یو شی موږ تاسو سره پچکاري کول کیږي انجکشن کیږي هغه څه دي د مسلمانانو په خلاف باندې راپارول شپه او ورځ د یو چا په خلاف باندې ما ته راپاروي القاعده ده او طالب دی پاکستان دی او عرب دی اصل دښمن رانه هیرول غواړي چې موږ اصل دښمن هیر کړو زما او ستا عقیده دا ده د صمیم د عقیدې نه یو مسله دا ده چې معادات به نه کوو معادات حرام دی له چا سره له اهل سنت والجماعت سره هغه که د هر وطن خلک که د هر ځای خلک د هر ژبې خلک د هغې سره دښمني کول بېزاري کول بغز ورسره ساتل لرېوالی ترې نه دا جواز نه لري په مسلمانانو کې په اهل سنت والجماعت کې دننه دغه معادات په بعضو حالاتو کې په بعضو معناګانو باندې چې یوه معنا ترې لرېوالی دی لرېوالی یوه معنا یوه معنا ترې بېزاري ده دا جواز لري د مسلمانانو کې د چا نه د فاسقانو څخه فاسق فاسق له فاسق مسلمان له فاسق مسلمان سره معادات په معنا په معنا د بیزارۍ او لریوالي او لریوالي په دې په دوه شرطونو یا په دوه شرطو په دوه شرطونو شرطونو جواز لري جواز لري دوه شرطونه څه دي یعنی یا په دوه شرطونه وښیي یا په دوه مقاصدو یا د دوه مقصدونو یا د دوه اسبابو په اساس باندې اول د هغې له شر نه د ځان ساتنې په وجه د ځان ساتنې د ځان ساتنې لپاره دویم هغه ته د تأدیب ورکولو په خاطر تأدیب ورکولو په خاطر تأدیب ورکولو لپاره یعنې هغه ته د ادب ورکولو لپاره شرحه به یې کړو چې دا څه معنا لري د فاسق مسلمان سره معادات په معنا د بیزارۍ او لرېوالي په دوه شرطونو جواز لري یو د هغه له شر نه د ځان ساتنې لپاره یو هغه ته د تأدیب ورکولو لپاره چې دې ته په فقه کې هجران یا هجر الفاسق ورته ویل کیږي هجر الفاسق هجر المبتدع ملګري متوجه شي موږ ویلې ورونو چې دغه څلور معناګانې یا د دې نه زیات نورې معناګانې چې په معادات په مع... تر کلمې لاندې راځي د مسلمان یا اهل سنت والجماعت سره څنګه دي حرام دي حرام مطلق دي که تا ته هر څومره که ته ترېنه خفه یې که دا ستا همسایه دی د کور همسایه دی دی د ولایت همسایه دی دی د وطن همسایه دی دی په هیڅ صورت ستا سره جواز نه لري چې د سره دښمني وکوې بېزاري ترې اعلان کړې بغض وکوې لرېوالی ترې اعلان کړې په دې وجه باندې چې زما اوبه یې راباندې کړې زما اوبه یې راخړې کړې ما ته یې دا تاوان راوسل ما ته یې دا تاوان دا جواز نه لري یا په دې وجه باندې په نورو وجوهاتو باندې چې هغه ستا د دنیاوي مسایل دي دا جواز نه لري په یو ځای کې د اهل سنت والجماعت د فاسقو خلکو سره معادات کول جواز لري په کومه معنا باندې د دښمنۍ په معنا باندې نه چې ټوپک ورپسې راواخلې مړې کړې او قتل یې کړې نه صرف بیزاري چې د هغې نه ځان بیزاره کړې ترنه له دویمه لرېوالی چې لرې ترېنه راشي خو په دوو شرطونو باندې یو شرط دا دی چې د هغې له شر نه ځان وساتې مثلا ستا په کورنۍ کې ستا په خپلوانو کې بعضې داسې مسلمانان دي چې فاسقان دي فجور کوي فسق کوي په کور کې ډش لګېدلی تلویزیون لګېدلی دی که خپلوي ورسره پالې ستا اولاد ستا زنانه هم د غربي ثقافت نه متاثره کیږي ته د هغې کره ورځې خپل بچیان د شپو دپاره هلته ورولې چې راځي د هغې ځای نه د انګریز ثقافت په تلویزیون په شیشه باندې لیدلی وي بیا همغه پیرې کوي بیا همغه حرکات کوي په کورنۍ کې هم همغه څه غواړي څه چې لیدلی دي نو د هغې د شر نه باید ځان وساتې ته ته په دې باندې مکلف چې خپل ځان وساتې د بد سړي سره انسان بد راځي د ښه سړي سره انسان ښه کیږي د چرسی سره چې کینې خامخا به اخر چرسی کیږي نسواري سره چې کینې نسواري کیږي به نو په ځا د دې په خاطر باندې چې خپل ځان د یو فاسق سړي نه وساتې دا ورونه یو قاعده د ځان سره واخلئ که ته په پوهنتون او مدرسه کې فاسق در سره یي د هغې نه معادات به هغې سره کوې په څه معنا باندې په بیزارۍ او لرېوالي باندې فاسق سړی نه به ځان لرې راساتئ ځکه چې د فاسق سړی په اتاق کې په لیلیه کې ته کینې نن به ورسره په ادب چلیږي سبا ته چې کم فلم هغه ګوري ته هم ورسره مغه ګورې نو ته هم د هغې په وجه باندې د فسق درجې ته داخلیږې فلهذا اگر که دی مسلمان دی د کفر درجې ته نه دی رسېدلی خو زه ورسره د معادات دا معامله کوم چې په معنا دی بیزاری بیزاره دغه نه زه ځان بیزاره کوم د هغې د کارونو نه زه ځان بیزاره کوم همدا مغه وعده ده چې روزانه یې موږ په دعای قنوت کې د الله سره کوو ونترکو ونخلعو څنګه دی ونخلع ونترکو من یفجرک ای الله موږ خلع کوو خلع ورونو په عربي کې دی ته وایي دا خلعت قلانسوتي ما خپله خولۍ لرې کړه ځانه داسې لرې کول چې بلکل تماس ونه نیسي ونترکو موږ یې پرېږدو موږ پرېږدو موږ خلع کوو لرې کوو د ځانه یې لرې کوو بېزاري ته اعلانوو لرې کېږو ترېنه څوک من یفجرک هر هغه څوک چې ستا فجور کوي ستا په مقابل کې فجور کوي فجور څه ته وایي الخروج من طاعت الله و رسوله دا د فجور تعریف دی د الله او د رسول د اطاعت نه وتل دا فجور دی دا سړی فاجر دی کم سړی چې د الله او د رسول اطاعت نه ووځي نو یو کس مونځ نه کوي ستا په خپلوانو کې یو کس مونځ نه کوي په انصنفیانو کې د لیلیه کې د یو کس مونځ نه کوي فلمونه ګوري رقصونه ګوري موسیقي آروي مسلمان دی د کفر درجې ته نه دی رسېدلی خو فاسق دی د فاسق سره معادات کول په دې معنا باندې چې د ده نه ځان بېزاره کړې او د ده نه ځان را لرې کړې تر څو پورې د ده د شر نه بچ شې د ده د بې برکتۍ نه بچ شې دا ستا اخلاق فاسد نه کړي ستا د اولاد په اخلاق ستا د زنانه او د ښځینه و اخلاق دویمه خبره د هغه فاسق نه لرې واله بېزاري د دې په خاطر باندې کوو تأدیبا له د تأدیب دپاره هجران اختیارول دا چې په وړه وړه خبره باندې تاسو ګورئ پلار پلار د زوی نه بېزاري کوي ځه بچیه لرې کېږه ما نه لرې کېږه چې په مخه باندې ورځې عاق کړی مې ولې د ما خبر ولې نه منې ولې درس نه وایې د ما خبر ولې نه منې ولې دا کار نه کوې که نن دا هجر المبتدع هجر الفاسق دا په فقه کې علماو د دې آداب ښودلي جواز یې ښودلی چې دا جواز لري دا که زموږ ستاسو په کورنیو کې داسې کار وشي ورور دی دی هغه فسق فجور کوي ډش ورسره دی یا نور فسقونه کوي یا دی یا حکومتونه دي یا موسساتو ته ورځي هغې ته په دې وجه باندې تادیبا وروره که دا لاره د اختیار ده زما او ستا نوره بېزاري ده ورورولي زما او ستا نوره ختمه نو هغه ورور نه غواړي چې تا سره ورورولي ختمه کړي مجبورا دی چې هغه به مونځ ګزاره کېږي مجبورا دی چې هغه فسق او فجور پرېږدي کور نه به تلویزیون وباسي ډش به د کور نه وباسي نو د دې په خاطر باندې هم د مسلمان سره د فاسق مسلمان سره جواز لري غیر د هغې نه ورونو په نورو وجوهاتو باندې دا چې زه د یوه تنظیم سړی یم دا د بل تنظیم سړی دی دا چې زه د یوه مذهب فقهي مذهب پیروان یم هغه د بل هغه حنفي دی زه شافعي یم هغه د فلان دی زه فلان یم په دې خبرو باندې جواز نه لري چې هغه زه فارسیبان یم هغه پښتون دی په دې خبره باندې معادات کول بیزاری کول لرېوالی کول دښمني کول بغض کول دا جواز د مسلمان سره نه لري بلکې دا څنګه دي دا حرام دي بله مسله ورونو دا خو د مسلمانانو سره وه د کفارو سره اوس د کفارو سره دا خو معامله د چا سره وه د مسلمانانو سره د کفارو سره معادات په معنا د دښمنۍ په معنا د بېزارۍ په معنا د بغز په معنا د لرېوالي دا د فرایضو څخه د فرایض فرض ده د فرایضو اعیانو څخه د اعیان یعنې کوم شی چې په انسان باندې فرض عین دي چې دا به ورسره کوې د فرایض اعیانو او د عقیدې د عقایدو د اسلامي عقایدو څخه ده دا د عقیدې مسله ده دا د طبیعت مسله نه ده چې زما طبیعت یې مني ستا طبیعت به یې نه مني یا به ستا مني خو زما به یې نه مني دا دا مسله نه ده بلکې دا د عقیدې یو غټ جز دی نبی علیه السلام ورته د عقیدې پخه ګرېه او غوټه ویلې ده د کفارو سره دښمني کول دا به خامخا کوې تر څو پورې چې د نه کړي مؤمن نشي کېدلی د ایمان شرط دی بلکې ورسره ولیکئ چې دا د ایمان شرط دی د ایمان دا د ایمان شرط دی شرط د ایمان او د اسلام شرط دی دا خبره چې ته به خامخا د کفارو سره معادات کوي او د دې ورونو ډېر زیات آیتونه دلایل شته دي په قرآن کریم کې هغه به په خپل باب او په خپل وخت او په خپل ځای کې انشاءالله بیا سره وایو دا اوس چې ورونو متوجه اوسئ دا اوس چې بعضې خلک د سولې په نامه باندې د سولهییز ژوند په نامه باندې پروګرامونه مسلمانانو ته په تلویزیونونو رادیوګانو اخبارونو سیمینارونو له لارې ورکول غواړي دا په حقیقت کې غواړي چې موږ او تاسو د قرآن کریم یو عظیم شان جز نه بیزاره شو پرېږدو څوک چې قرآن باندې عمل کوي د الف نه واخله تر یا پورې د الحمدلله نه واخله ته من الجنت والناس پورې ناممکنه ده چې هغه سولهییز ژوند تیر کړي ځکه د دنیا کې دنیا ته چې کله شیطان را لېږل شوی دی شیطان الله رب العزت په کومه ورځ باندې دی جنتون نه راوویستلو او د هغې نه وروسته آدم علیه السلام ځمکې ته راولېږل شو د هماغه ورځې نه لارې جدا شوې دوه لارې شوې متضاد لارې شوې یوه لاره د اولیاء الرحمن شوه یا د یوه لاره د اولیاء الشیطان شوه دا دا ډلې به خامخا ضرور به ضرور که ته وغواړې که ونه غواړې دا به خامخا خپلو کې سره جنګېږي دا ناممکنه ده کم کس چې غواړي چې دا دواړه متضاد ډلې سره په خلا کړي د هغې معنا دا ده لکه څوک چې غواړي چې اور او اوبه سره یو ځای کړي اور او اوبه که یو ځای کېږي په ورځ د قیامت به یو ځای کېږي چې بحرونو کې اور راوپقوټېږي په دې دنیا کې د قیامت نه مخکې دا مسله نه حل کېږي دا امکان نه لري خامخا دا زموږ د صمیم د عقیدې د جز نم د د اعماقو د عقیدې نم دا مسله ده چې د کفارو سره به موږ دښمني کوو د کفارو سره سولیز ژوند دا په د اسلام خلاف دی د قرآن خلاف دی د حدیث خلاف دی دا ناممکن ده نو تر څو پورې چې کافر موجود وي د دین اسلام دایره ته داخل شوی نه دا عقیده د معادات به موجوده وي دا زموږ د عقیدې جز دی دا چې خلک دا خبره کوي چې سوله ییز ژوند پکار دی په آرامه ژوند پکار دی بشریت په آرام پرېښودل پکار دي موږ بشریت ته څه نه وایو دین راغلی رحمت للعالمین موږ د خلکو سوکالي غواړو موږ د خلکو سوله غواړو موږ خلکو ته امن غواړو حتی موږ کفارو ته خو پرېږده موږ حیواناتو ته امن غواړو خو هغه امن چې په څه باندې راځي په هغه باندې به اتفاق کیږي دا نه چې د کافر د ملل متحد په قانون باندې موږ ځان ته امن راولو موږ وایو کافر دی د کافر مخې ته درې خبرې دي یا د ایمان راوړي که ایمان نه راوړي موږ په چا باندې زور نه کوو ایمان دې نه راوړي په خپل دین دې اوسي یهود او نصارا هر شی چې اوسي اوسیږي دي اسلام ته د سر ټیټ کړي د اسلام نظام به مني چیرته چې چا کوم کافر د اسلام نظام منلی دی په تاریخ کې دا خبره صف د ټول تاریخ ورپسې وګورئ چې د عمر رضی الله عنه په زمانه کې یهود او نصارا په خپل دین باندې اوسېدل د حتی نور خبره خو پرېږده د طالبانو په وخت کې د افغانستان کې چې کوم هندوان دي آبادي هندوان په کابل کې اوسېدل ورشئ د هغوی سره دغه وخت مصاحبې او انټرویوګانې موږ اورېدلې دي چې په خپل ژوند کې دومره نه خوشحاله لکه څومره چې طالبانو په حکومت کې خوشحاله وو د هغې ټول حقوق خوندي شوي وو امن په اسلام باندې راځي موږ د کفارو ته وایو چې یا اسلام داخل ته داخل شي یا د اسلام نظام نظام ته سر ټیټ کړئ په خپل دین باندې اوسېږئ چې هر څه کوئ جزیه ورکوئ درېیمه خبره پکې بله نشته د درېیمه خبره توره ده چې دام نه کوئ دام نه کوئ بیا توره ده بیا میدان جنگ دی چې راځئ راپسې که تاسو موږ پسې نه راځئ موږ ځان درته تیاروو موږ درپسې درځو خو اوس زموږ قوت نشته موږ اوس صرف همدومره کوو چې د ځان نه دفاع کوو خپل وطنونه خپل ملکیتونه درنه آزادوو چې کله قوت راشي بیا په آرام هم نه پرېږدو بیا درپسې درځو یا به اسلام ته داخلېږئ یا به حکومتونه پرېږدئ بشریت به پرېږدئ چې تر څو پورې بشریت ستاسو د غلامۍ نه خلاص شي او هغه ته اختیار ورکړ شي چې د الله غلامي اختیاروي او کنه که نه اختیاروي نو بیا د حکومتونه او زور او زیاتی د په خلکو باندې پریږدي او دا زور او دا قوت به مسلمانان یا اسلام ترلاسه کوي په دې مسله باندې پوه شو دغه مسلې ته ورونه په اسلام کې یا په اسلامي ثقافت کې ملت ابراهیم ویل شوی دی څه ورته ویل شوي ملت ابراهیم دا د معادات او د براء مسله چې ده دا فقهي مسله نه ده چې په دې کې زه ته اختلاف وکوو زه وایم چې زه حنفي یم ته وایې چې زه شافعي یم د ما په مذهب دا ده تا په مذهب دا ده دا مسله د مسلمان او د کافر ترمنځ مسله ده یو د مسلمانانو عقیده ده چې د اهل سنت والجماعت عقیده ده اهل سنت والجماعت په قرآن کریم کې موږ تاسو ډیر ځایونه داسې وایو په سنت نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې هم موجود دي موږ ستاسو د سار او بېګا چې یوه دعا وایي په دغې دعاګانو کې یوه دعا ده روزانه موږ دا دعوه کوو اصبحنا على فطرة الاسلام وعلى كلمة الاخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين روزنا دا دعوة کو چې نن موږ سهار کړی دی په اسلام باندې مسهار کړی په فطرت باندې مسهار کړی په د ملت ابراهیم باندې موږ مسهار کړی څه معنا ملت ابراهیم باندې د ملت ابراهیم شی دی چې موږ روزانه دعوه کوو په قرآن کې الله رب العزت فرمایي ومن یرغب عن ملت ابراهیم ومن آیات قاری صاحبان د ګوري ورته چې غلط نشي ومن یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه د ملت ابراهیم څخه سرغړونه څوک نه کوي د ملت ابراهیم د جادې نه څوک نه لرې کیږي مګر هغه خلک سفه نفسه چې ځان یې احمق کړی دی سفیه دی سفیه وروڼه په فقه کې په اسلامي ثقافت کې سفیه چا ته ویل کیږي یو جاهل دی جاهل دومره لوی عیب نه دی جاهل ډیر خلک جاهل دي زه خپله جاهل یم په ډېرو امورو باندې زه جاهل یم د دین په ډېرو امورو باندې جاهل یم زه د اوسني عصري علومو باندې ډېر جاهل یم هر کس زموږ ستاسو نه په یو نه یو شي باندې جاهل دی دا څه دومره لوی عیب نه دی دا صفاحت صفی بل شي ته وایي ورونو په فقه کې الحجر علی الصفی یو باب دی په سفیح انسان باندې پابندي لګول د سفیح انسان ټول تصرفات الغا اعلانول چې د ده چې څومره تصرفات یې هغه ملغا اعلان کړي دا په فقه کې شته دی یو کس دی مثلا ورونه یې دي په یو په ورونه کې یو ورور سفیح دی سفیح دا معنی چې دومره احمق دی دومره بې عقل دی چې د ژوند هغه په وړو وړو په غټو غټو مسایلو باندې نه پوهېږي په دې باندې نه پوهېږي چې په بازار کې بیع څنګه وکوي ځي یو ګاډی یو موټر چې تا اخیستی ستا پلار ورته اخیستی په پنځه لکه روپۍ د ګاډی اخیستی دی ځي دا موټر سبا ته په شل زره روپۍ باندې هم ورکوي دا چې د پنځو لکو ګاډی په شل زره روپۍ باندې ورکړي ځکه د شل زره روپۍ په کار دې ته څه ویل کېږي دې ته جاهل نه ویل کېږي دې ته څه ویل کېږي دې ته سفیح ویل کېږي دا دومره احمق دی چې د دې نه نور کله چې دې درجې ته انسان ورسېږي هغې ته سفیح ویل کېږي او کله چې دغه درجې ته انسان ورسېږي بیا انسان دا حق لري چې محکمې ته لاړ شي او په دغه خپل ورور باندې یا په دې خاندان کې چې د کم کس د صفاحت درجې ته رسېدلی دی په ده باندې حجر اعلان کړي قاضي یو خط ورکړي او ولیکي ورته چې دغه کس احمد ابن محمود چې د کس دی د سفیح دی د ټول تصرفات الغا دي لهذا که د ده سره چا بیع او شرا وکوله د هغې به هیڅ اعتبار نه وي که د چیرته نکاح د چا وتړله یا خپله نکاح وکوله هغه ته به هیڅ اعتبار نه وي ولې ځکه چې دا سفیح دی دا د عقل د درجې نه ښکته راتیر شوی دی نو ملت ابراهیم ملت ابراهیم په باره کې الله رب العزت فرمایي ومن یرغب عن ملت ابراهیم څوک چې د ملت ابراهیم نه سرغړونه وکوي یعنې عمل پرې ونه کوي پرېږدي ترک کړي هغه څنګه دی الا من سفه نفسه نه کوي دا کار مګر هغه کس چې هغه سفیه یي د سفاحت درجې ته رسېدلی نو څوک چې په ملت ابراهیم باندې عقیده نه لري په ملت ابراهیم باندې عمل نه کوي هغه څوک دی هغه سفیه دی که هر څومره شهادتنامې غټې لري که هر څو شاته ورپسې لوی لشکرې رواني او لوی مشر قومي مشر یا سیاسي مشر یا لیډر یا استاد او پروفیسر ځان ته ووایي هغې ته څه ویل کېږي په شریعت کې زموږ ستاسو په فقه کې هغې ته سفیح ویل کېږي او د سفیح هیڅ خبره اعتبار نه لري اوس وروڼو ملت ابراهیم وګورو چې ملت ابراهیم څه ته وایي چې قرآن کې بار بار الله رب العزت فرمایي ته راکه قرآن کریم راکه چې غلط نه شو د سوره ممتحنه ولیکئ سورة ممتحنه سورة الممتحنه تحنا والله عالم شپږ نمبر آیات به وي څلور نه څلورم نمبر آیات دی سورة الممتحنه سوره ممتحنه څلورم نمبر آیات دا آیت تو البغضاء ابدا ابدا حتى تؤمن بالله وحده حتى تؤمن بالله وحده رون دې خبرو ته مسایلو ته اوس په غور سره وګوره د آیات لیکلو ضرورت نشته دا یوه خبره چې الله رب العزت تاسو ته ګرځولې ده بېشکه دا تاسو دپاره اسوه حسنه په ابراهیم او په هغه خلکو کې د هغه خلکو په ژوند کې چې د هغه سره وو د ابراهیم علیه السلام سره وو دا اسوه څه ته وایي ورونو اسوه اسوه په عربي کې د تأسی نه اخیستل شوې ده تأسی تأسی وایي داسې کار کول لکه بل چې کړی یې هو به هو بلکل کیفیت سره په مغه عادت سره په مغه کیفیت سره په مغه کمیت سره اسوه په زموږ استادو په ژبه کې نمونې ته وایي نمونه موږ تاسو چې کله مثلا کپړه اخلو رخت اخلو تیکه اخلو زه د دې تیکې نه ځان ته لباس جوړوم دا تکا کله کمه شي خیاط یا په کور کې په کور د کور والا زنانه ماته د دې ټوټې نه یوه نمونه راکړي یوه ټوټه یې راغوڅه کړي چې کمه شوې ده دا نمونه ټوټه راوړه دا تور رنګ دی که هغې ته زه سور رنګ راوړم هغه قبلیږي که زه دا ډبل دی زه ناره راوړم هغه قبلیږي نمونه دا معنا چې هو به هو رنګ به دایي قواره به دایي حتی حتی فابریکه به هماغه هغه ماډل شی به وي هر شی سل په سلو کې ځکه چې د هغې لستوڼی کم شوی دی زه لستوڼي ته نوره ټوټه وروړم تر څو یې فرق ونه شي دې ته نمونه وایي نو دا چې الله رب العزت موږ او تاسو ته فرمایي قد کانت لکم اسوة حسنه تاسو د پاره خلکو مؤمنانو اسوه حسنه ده نیکه نمونه ده د ابراهیم علیه السلام او د هغې سره چې کوم مؤمنانو که مسلمانانو د هغې خلکو په ژوند کې یعنی تاسو هم هغسې څه وکوئ هوبه هم هغسې وکوئ کیفیت سره یې هغسې وکوئ په عدد او کمیت سره یې هغسې وکوئ چې بلکل هم فرق ترې نه رانشي لکه څنګه چې هغوی کړي وو اوس د ابراهیم علیه السلام خو ډېر ژوند دی څنګه د ابراهیم علیه السلام ژوند د ابراهیم علیه السلام خوراک غونتې خوراک وکوو د هغې غونتې واده وکوو د هغې غونتې واوسېږو هغه هم بیا الله رب العزت اوس درته بیانوي چې په کم ژوند کې تاسو ته اسوه حسنه ده هغه اسوه حسنه اوس موږ تاسو ته ښیي چې ابراهیم علیه السلام تاسو ته اسوه حسنه دی ژوند دی کمې خبرې اذ قالو یوه خبره کله چې دوی وویلې لقومهم خپل قوم ته ان براء منکم دومه خبره چې موږ له تاسو نه بیزار یو ومما تعبدون او موږ بیزار یو د هغه څه نه د څه چې تابعداري کوئ تاسو من دون الله د الله نه څلورم نمبر کفرنا بكم موږ په تاسو باندې انکار وکولو ستاسو انکار کوو ستاسو د نظام انکار کوو پنځم نمبر وبدا بیننا و بینکم زمونږ ستاسو ترمنځ شروع شوه العداوه العداوه والبغضاء تر کومه وخته پورې ابدا حتی تؤمنو ورونو نهې خبرې دي که ورته متوجه شئ دا ملت ابراهیم دی هسې نه چې روزانه د الله سره وعده کوو قنوت قنوت کې هم د الله سره وعده کوو او روزانه مسنونو دعاګانو کې هم سبا او ماښام د الله سره وعده کوو چې موږ ماښام کو علی ملت ابراهیم ابینا ابراهیم او زموږ ټول ژوند د ملت ابراهیم به خلاف وي کله چې ابراهیم علیه السلام او د هغې ژوند ستاسو دپاره نمونه دی کله چې هغوی وویلې لقومهم خپل قوم ته ورونو یو مختصر نظر د ابراهیم علیه السلام په ژوند باندې صرف هغه د مبارزې ژوند دی درته ښیم یو څو د یو څو لحظاتو دپاره ابراهیم علیه السلام د چا زوی و د ازر زوی و ازر څوک و د چا د نمرود په پارلمان کې و د نمرود وزیر و د نمرود مشاور و د نمرود قانونساز و د نمرود هغه ټول کارونه کارونه مشورې به ده ورکول ده به شرک تقسیمولو په خلکو باندې دا خبرې ځکه درته کوم چې ابراهیم علیه السلام ځکه یوه شبهه چې نن ځوانانو ته مثقفو ځوانانو ته خلک بعضې متخاذل مرجفین متخاذلین د مسلمانانو نه مسلمانانو د مجاهدینو مجاهدو ځوانانو په غوږونو کې ورڅڅوي هغه ورته دا وایي چې وروره د عقل نه کار واخله په داخل کې کار وکوه د داخل نه باید کار وکوو ابراهیم علیه السلام داخل وکه خارج و داخل داخل وکه داخل نه و پلار څوک و پلار آزار د نمرود په پارلمان د نمرود د ښی مټې وزیر و نو ابراهیم علیه السلام چیرته و په داخل د حکومت کې و په داخل د نظام کې و ابراهیم علیه السلام ته فکر وکړه چې نن دی نن دی و نن د کرزي زوی نن یا د کرزي سره دی د وزیر دفاع زوی هغه ډېر کار کولی شي که ته ډېر کار کولی شي که کار وغواړې څوک یې کولی شي کولی شي هر څه کولی شي د داخل نه هر څه کولی شي د داخل نه هلته اصلاحات له دا لرې که کمونیست لرې که په ځای باندې مجاهد ولګوه دا لرې که په ځای باندې مولوي صاحب لګوه دا ولګوي ښه انجینر مسلمان راوله دا ولګوي ښه مسلمان ډاکټر راوله کولی شي که نه شي کولی کولی شي ابراهیم علیه السلام په داخل د پارلمان کې دی خو بیا څه کوي اذ قالو لقومهم قوم ته وایي خپل قوم ته بله خبره موږ ته بیا خلک بعضې مثقفین متخاذل مثقفین یې کوي وایي چوپ په خوله اوسېږه دا وخت د دې نه دی چې خبره وکوي چوپ شه وخت ځان وساته خپل قوت وساته خو ابراهیم علیه السلام ملت څنګه دی اذ قالو لقومهم چې ویې ولې قول په زړه باندې نه کېږي قول په څه باندې کېږي قول په څه په ژبه باندې کېږي وایې به یې خلکو ته داسې نه چې په کور کې غلی غلی کېږي عقیده دې دا وي چې دا کافر دی دا مرتد دی دې په خلاف باندې باید مبارزه وشي او د خلکو نه پټوي مجامله ورسره کوي که وزیر راشي والي راشي د هغې په پروګرام کې تم ورته پړقاری کوي وای به د عقیده په داخل کې دا عقیده په داخل کې نه ساتل کیږي دا به د ابراهیم علیه السلام په ملت باندې کوي که سفیه نه نو دا به اظهاره اس قالو لقومهم کله چې د خپل قوم ته وویلې څه ورته وویلې ان براء منکم ای خلکو موږ ستاسو نه څنګه یو موږ ستاسو نه بیزاره یو قاری صاحب آیات لیکلو ته ضرورت نشته که به لیکم د قرآن کریم د روی نه ولیکه چې غلطي پکې ونه کوئ ان براء منکم موږ له تاسو نه څنګه یو موږ له تاسو نه بېزار یو ورونه دغه زموږ ستاسو معادات اعلان دي معادات څه معنا معناګانې مې لیکلې وې څه معنا دښمني هم ده څه معنا بېزاري هم ده څه معنا بغض هم دی څه معنا لرېوالی دی دا ټول به در سره کوو دا چې ابراهیم علیه السلام چې ان براء منکم یعنی ای پلاره ای ماما ای کاکا ای زما وطنوالو ای زما پارلمانه ای زما حکومته برا ستاسو نه بیزاره یو دښمني در سره کوو ولوبم الوزه وبم لرېوالی درنه اختیاروو درنه وځم د داسې کور نه زه په داسې کور کې نه کینم په داسې پوهنتون کې نه کینم په داسې مدرسه کې نه کینم چې هغه د تواغیتو وي او بیزاری درنه اعلانوم بغز در سره ساتم صرف ستانه نه ستا د قوارې سره مې دښمني نه ده ستا د قوارې سر نه به هم ستاسو د قوارو نه هم ځان لرې کوم و مما تعبدون او د هغه نظام نه هم بغاوت کوم چې تاسو د هغې تابعداري کوئ هغه نظام چې تاسو راوړی دی چې هر نظام دی ډیموکراسي ده د هغې پلویان تاسو هغه تطبیقول غواړئ په هغې نه هم بېزاره یم ستاسو د قوارو نه او د هغې نه هم بېزاره یم د دې نه هم بېزاري اعلانوم دښمني ورسره کوم بغض ورسره کوم لرېوالی ترې نه کوم په هر ځای کې د هغې د وړلو کوشش هم کوم چې پاره طریقه باندې وړل کېږي که ژبه یي ژبه استعمالوم که قلم یي قلم استعمالوم که باروت یي باروت استعمالوم خو لرې کوم یې من دون الله د الله نه علاوه الله یو نظام موږ ته رالیږلی چې شریعت دی تاسو د یو بل شي تابعداري کوي چې هغه شریعت نه دی کفرنا بکم بله مهمه مسله کفرنا بکم چې موږ په تاسو باندې کفر وکولو یعنې انکار هم درنه وکولو ستا د ډیموکراسي نه انکار کوو دا نه منو چې نه تا سره مې زه اپوزیسیون مخالفت صرف در سره کوم ته د وې پروا نه لرې خو ما ته هم اجازه راکړه زه هم پکې خبر زه یې د سره منم نه دا اجازه نه ورکوم چې دا دلته پلی شي کفر دی واضح کفر زه کوم انکار کوم چې دا به نه په ما تطبیقوي نه بل چاته اجازه ورکوم پنځمه خبر ورونو دا معنا چې دا بېزاري خو مې در سره اعلان کړه د قواریو د شکل او د وطن نه ستا د کور نه ستا د پوهنتون نه ستا د ښادې خانه دفتر نه راووتم بیا څه کوم بیا د هغې نه وروسته چیرته الهو الهو نه کوم چې موسی بدین خود عیسی بدین خود راځه خپل دکان چیرته جوړ که راځه چیرته خپله ملایي ونیسه ورکوه یې د خلک حکومت پرې د پتن درېوله نه وبدا بیننا وبینکم شروع شوه د نن نه زمونږ او ستاسو ترمنځ څه شی شروع شوه العداوت دښمني شروع ده دا به ورته وایې چې شروع ده په خوله به ورته وایې په عمل به بیا ورته ثابتوې ترې نه رالرې کېږې به په حکومت کې ترې راوځې به د هغې په نظام کې ترې راوځې به د هغې ته چترۍ لاندې ترې راوځې به کله چې ترې راووتې بیا ورته چې اعلان اعلان مې دی درته چې شروع شوه زما ستا ترمنځ څه شی شروع شوه عداوت عداوت ورونو په څه شي باندې کېږي دښمني په څه باندې کیږي په خبرو باندې کیږي دښمني په څه په عمل باندې کیږي دښمني به کوو او البغضاء او بغض هم شروع شو بغض هم لرمه ابدا تر کومې وخته پورې ورونو تر څو یو وزارت دوه وزارته ماته راکړې تر څو یو ولایت دوه ولایته ماته راکړې تر څو په یو څو خبرې زما ومنې تر څو زما بعضې افراد ومنې زما بعضې پیشنهادات ومنې ابدا همیشه دپاره لس کاله پنځه کاله څو کاله ابدا تر څو چې د روح راکې چلیږي تر هغه وخته پورې تر هغه وخته پورې درنه بیزار یم درنه جدا یم غرونو ته ځم درنه ځنګلونو ته ځم درنه بل وطن ته درنه ځم هجرت درنه کوم دښمني در سره کوم در سره وهم در سره وهم تر هغه وخته پورې تر همیشه همیشه تر څو چې د ساره کې تر څو چې په دې لاره کې شهید نشم یا حتی تؤمنو بالله وحده یا تاسو راوګرځئ د کفر د نظام مما تعبدون من دین الله نه تیر شئ د الله نظام راولئ دا ورونو ملت ابراهیم دی دې ته ملت ابراهیم وایي بیا د ابراهیم علیه السلام ژوند وګورئ کیدای شي بله شبهه درته راشي چې صحیح ده د هر څور سره مه منه د ټول قدم په قدم باندې د ټول نقاط عملی کړه خو لږ صبر خو وکوه زور خو درکې را پیدا شي د امریکا سره څنګه زور وهې د پنځوسو دولتونو څلوېښتو دولتونو سره څنګه زور وهې موږ ته الله رب العزت ویلي چې د ابراهیم علیه السلام ژوند د تا دپاره اسوه حسنه دی ابراهیم علیه السلام چې کله پورته شو او دا اعلان یې وکولو د براعت ابراهیم علیه السلام سره څو زره فوج و څو زره تورې ورسره زرې ورسره موجودې وې ورسره موجودې وې ابراهیم علیه السلام سره ابراهیم علیه السلام چې کله لاړو د دوی د ټولې وزارت خانې وروال وځولې د هغوی د ټولې وزارت خانې وې د کفر کارونه و هغه ټول بوتان ټول درولي وو هر بت دا بت د صحت دپاره دی ورتلل به هغې ته به عبادت کولو دا د فیصلو دپاره دی دا محکمه ده ابراهیم علیه السلام ورغی دا ټولې ورته والوځول څو زره فوج ورسره و چې کله یې حمله وکوله څو کاله ابراهیم علیه السلام تیاری کړې وه بیا یې دومره فوج جوړ کړی و بیا ورغی په څو کسانو باندې ورغی یوازې تکې تنها ورغی تکې تنها ورغی لا تکلف الا نفسک که نور هیڅوک در سره نه درېږي تنها خپله لاړ شه وایل وځوه ملت ابراهیم ثابت کړه ابراهیم علی السلام لاړو تکی تنها ځان باندې نن چې ماته الله وایي چې د ابراهیم علی السلام ژوند تا لپاره اسوه حسنه دی معنا یې دا ده چې په دې هر حالت کې که زه تکی تنها هم وم د دې ټولو خلکو په خلاف باندې وایم به یم په خوله به یې وایم ترې را جدا کېږم به هم ترې را لرې کېږم به هم ورور نن دا ملت ابراهیم په دومره وضاحت سره ستاسو په مخ دی نن وګورئ چې قرآن راته دا وایي یو بل دانشور تش په نامه متخاذل مرجف انسان ماته دا وایي چې نه په داخل کې کار وکوه د کمونیست او د رزیل او د نجس تر لاس لاندې هغې ته یسر یسر ووایه دا ماته جواز لري زه روزانه د الله سره دا وعده کوم چې اصبحنا على ملت ابراهیم ابي على ملت ابينا ابراهیم حنیفه وما كان من المشرکین ماښام هم د الله سره دا وعده کوم او زه څه کوم د کفارو په منځ کې اوسېږم باس مې هغه دی سر مې هغه دی مشر مې هغه دی هغې ته یسر یسر زه کوم حتی ورونه هغه جایز کارونه جواز د ابرا... ملت ابراهیم خلاف کار دی تعلیم تا ته جایز دی چې وی کوي خو په داسې ذل په داسې رسوایۍ په داسې یو ذلت کې چې هغه چترۍ د کافر جوړه کړي هغه تعلیم هغه چوکۍ د کافر وي هغه چوکۍ د مشرکینو ته د هغې په چوکۍ باندې ورته کینې استاد هغه درته استخدام کړی دی د هغې په شان ته د سر ورته ذلیله کړی ټیټ کړی دی دی ورته او هغه هر څه ګورې د هغې په منځ کې اوسېږي ملت ابراهیم دی چېرته دی چې دا ووایې چې ان براء منکم براء خو دا منه چې ان براء ان بعیدین منکم زه موږ له تاسو نه لرې یو بېزاري درنه لانوم درنه لرې کېږم بغز در سره کوم دښمني دی چېرته ده لرېوالی دی چېرته دی سبا او ماښام ته دې ته سلامي وایې سلام علیک ورته وایې ورسره کینې ورسره پاسېږې د هغې احسان په تا باندې وي د هغې احترام په تا باندې وي د هغې احترام ته کوې د هغې نظام ته چلوې د هغې په دفتر کې ته نظام چلوې کمپیوټر ته ورته چلوې نور نظامونه ته ورته چلوې شفاخانې ته ورته چلوې نو دا بیا بېزاري د کم ځای ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د ابراهیم علیه السلام ملت په کم ځای کې دی نورونو دا ملت ابراهیم دی او دا هم په فرد فرد مسلمان باندې لازم دی نن چې یو طبقه خلک په ملت ابراهیم باندې عمل کوي هغې ته خلک نن څه وایي متشددین ورته وایي مته متحورین ورته وایي ناپوه ورته وایي احساساتیان ورته وایي خو د هر څه منلی دي د ملت ابراهیم نه نشو تېرېدلی الله رب العزت موږ تاسو ته په ملت ابراهیم باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم اجتماعیت موجود نه وي دا مخکې موږ خبره کړې ده اجتماعیت موجود نه وي اجتماع د مجاهدینو موجود نه وي یعنې د مجاهدینو کوم ګروپ موجود نه وي هلته په هغه صورت کې هر سړی مکلف دی چې خپل جهاد وکړي لا تکلف الا نفسک خپل جه خپل ځان مکلف خپل ځان بندوي کوي خپله ته امیر یې خپله مأمور هم یې نو په هغه منطقو کې په کومو منطقو کې چې د جهاد عمرا موجود وي هلته داسې کار کول جواز نه لري چې انسان په خپل لاس باندې په خپل لاس باندې راپورته شي په خپل سر باندې بعضې اقدامات وکوي خو دا ورونو په هغه صورت کې یا په هغه کارونو کې جواز نه لري کم کارونه چې یا تحت شبهه یا کم کارونه باندې ستا غالب ګمان دا وي چې د دې کار نه کېدای شي فساد راپورته شي که نه نو د هغه جوتو ظاهرو اهدافو په باره کې که انسان په څه وجه باندې د امیر نه پوښتنه هم ونه کوي هغه کار کولی شي او د ده پر جواز لري لکه د ملي اردو د هغې په وژلو کې څوک اختلاف نه لري د امریکانو وژل د هغې کې څوک اختلاف نه لري خو که ستا په ګمان باندې غالب ګمان د دا شي چې د دې نه څه بل فساد راپورته کیږي یا کیدای شي دلته مجاهدین نه غواړي چې په دې ځای کې حمله وکوي چې دا ځای افشا نه شي دلته به د مجاهدینو مراکز وي نو په دې صورت باندې جواز نه لري من حیث الاصل جواز لري درته خو د حکمتونو په وجه باندې جواز نه لري کېدای شي ته په داسې منطقه کې هغه وولې چې هلته مجاهدین خپله پټ شوي دي غارونه دي مجاهدینو هستوګنځایونه دي نو که هلته قتل ته وکوې او دښمن راشي محاصره شي نو تا به یو وژلی کېدای شي په مقابل کې څو کسان درنه په ناپوهۍ کې په شهادت باندې ورسیږي من حیث الاصل جواز لري خو د حکمت په اساس په بنیاد باندې جواز نه لري چې بغیر د امیر نه څوک داسې کار وکړي. په دې مسئله کې مولوي صاحب دغه چې یعنې ناپوهه یي جهل مطرح دی. جهل ته یو حد پورې مطرح دی په مسایلو کې په اصولي مسایلو کې العذر بالجهر دا یو مسله ده په عقیده کې دا د عقیدې په باب کې به انشاءالله په تفصیل سره وایو هغه مسایل که مسایل چې اجتهاد ته ضرورت لري په هغې کې انسان معذور دی خو کم کس چې کوم مسائل چې لوی لوی مسائل دي لکه اوس د کفار مدد کول دا به کم جاهل مسلمان چې په دې باندې هم نه پوهیږي دا خو په دې عامو دښمنیو کې دا انسانان چې خپل کې سره دښمني کوي زه د چا سره دښمني کوم دښمن مې دی تا چې ورسره ووینم اتومات تم د ما دښمن یې هر سړی ورته وایي چې ما دښمن سره ته څنګه وجنګېدې زه د چا سره دښمني کوم ما د هغې کور محاصره کړی دی د هغې لاره ما بنده کړې اوبه مې پرې بندې کړې دي او ته ورځې یو ټانکر اوبه دغه طرف نه وروړې نو زه تا پرېږدم زه د سره د مفتي نه هم مفتي نه هم زه پوښتنه نه کوم دا د مفتي نه هم ضرورت د دې نشته عقل د دې تقاضا کوي چې دا د ما دښمن راته تقویه کوي بس دا هم دښمن دی ته هم دښمن یې نو په داسې مسایلو کې چې هغه واضح یا په عقل باندې درک کیږي یا هغه دومره دومره مشهور مشهور مسلې په اسلام کې چې نشر شوي په هغې کې عذر بالجهل نشته یو هغه مسایل دي چې په استنباط د هغې ضرورت وي چې هر سړی پرې نه پوهېږي چې څو پورې سړی عالم نه یا علماو نه وي شرحه کړې نو په هغې مسایلو کې امید شته دی عند الله معذور دی خو زموږ په نس باندې معذور نه دی یعنی موږ دا نه شو ویلی چې یار دا خو جاهل سړی دی دا خو هېڅ نه پوهېږي دا اوس په دې څه پوهېږي چې ملي اردو کې کار کول جواز لري که نه ما ته چې مخې ته راځي د کافر معامله ورسره کوم لکه نبي علیه السلام چې ورسره کړې ده خو دا چې عند الله کېدای شي عند الله دا معذور وي هغه د ده د رب خبره ده په دې مسایلو کې ورونو بعضې ډېر خلک دغه تنقیدونه چې په مسلمانانو په مجاهدینو باندې کوي دا چې مجاهدین دا خبرې ولې اعلانوي ډېر خلک دا خبرې کوي او که نه هو چوپ پاتې شه ډز هلته چېرته انفجار وشي ته وایې چې دا ما وکول ولې دی ولې دا خبره کوې دا حماقت ورته ښکارېږي ورونو دا ملت ابراهیم دی خلکو ته به وایې چې ما ځکه والوځولې صرف مقصد خدا نه دی چې صرف د هغې وژل مقصد دی هغې ته نقصان ورکول منظره اصل معنویات دي معنویات چې د معنا راپورته کړې د معنویات راپورته کړې چې زه د تا نه بېزار یم د بېزاري به اعلانوې وایې به یې په خوله باندې به یې وایې اعلانوې چې دا کار ما کړی دی یولسم سپتمبر کې د وال وځول نر غونتې به وایې چې دا ما وال وځول ځکه مې والوځل چې دغه د ګناه ده دغه د ګناه ده تر څو چې دا کارونه کوي بیا دې مالوځوم بیا دې هم مالوځوم د دښمنۍ څرنګوالی دی یا ته دښمنۍ لاندې چې ته کم تفرعات کم هغه کوې چېرته ماینې دی چېرته ترور کوې چېرته اختطاف کوې دا کارونه مبني علی الحذر دي خودو حذرکم خو بیزاری اعلان د دښمنۍ اعلان دا به په ظاهره کوي دا چې ته په افغانستان کې مثلا په افغانستان کې خو مثال نه ورکول کېږي ځکه دلته خو لوی تحریک د جهاد روان دی بلکې سره سقوط نه دی کړی ولاړ حمارت و په مغه باندې جنگ وشو همغه جنگیږي تر اوسه پورې په یو منطقه کې په یوه نوې منطقه کې یو کس دی یو کس دی په یو وطن کې جهاد شروع کوي ګړز دلته م انفجار وشي دلته م انفجار وشي او چوپ پاتې هېڅ پته نه لګي چې دا څوک کوي دا څه فایده لري دا به خامخا ته بیانوې چې ولې ته کوې ته به څه مطالب به لرې کفار او تواغیت به څه کار کوي یا به مسلمانانو باندې مثلا فرانسه کې یو ګروپ د مسلمانانو صرف د دې په خاطر باندې هلته دلته دا کار کوي چې هغه په مسلمانانو په مسلمانانو په زنانو باندې حجاب ممنوع کړو قانونا یې ممنوع کړو مجازات کیږي یو ګروپ هلته لاړ شي انفجارات کوي ښه دی ښه هغه هم سرګردانه کړي وي چې دا ولې څه فایده لري ده وایې به اعلان به ورته کوې چې دا انفجارات کوم دا زه یم یو نوم واخله زه یم په دې وجه کوم تر څو چې د قانون نه یې اخیستی تر هغه وخته پورې دې وولم خو دا چې ما انفجار وکولو په فلاني پارتمان کې درته ناست یم راشه که نه دا بیا جهالت دی دا بیا دا بیا حماقت دی د دې اجازه اسلام نه ورکوي دا په بل آیات باندې خودو حضرکم په باندې ممنوع دی چې ځان به ساتې ځان به پټوې خبره به دې نه پټوې ځان به دې پټوې پلان به دې پټوې خو خپل مفهوم به دې نه پټوې خپله اجنډا به دې نه پټوې اجنډا به د تر پلاله لاندې نه کوې داسې نه چې ته قوم پرست یې قوم پرستي جنډه دې پورته کړې وه چې زه د دې خلاف تر اوس تر پورې خلک نه دي نه د اولې ورځې نه توحید به د اولې ورځې نه صفا بیانوې که څوک یې در سره مني که نه مني خو اجزا د کار به دې پټ وي پشت پرده به دې وي خو د حجره کوم به وي د امنیاتو به وي دغه به انشاءالله د امنیاتو په درس کې بیا په تفصیل سره وایو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امنیاتو یا په پټو کارونو په سیري کارونو باندې څومره تاکید کړی څومره کارونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل هم کړي په آیتونه هم موجود دي والله اعلم بالصواب